خارج شو ماتن علی الرحمت د مقدمه د کتاب نه نو شروع کړه په مقصود د کتاب کې مقصود د کتاب منحصر په فنون ثلاثه کې فن اول علم المعانی فن ثانی علم البیان فن ثالث علم البدیع او بیا افغانستاني د دې د لاندې اول مقدمه د افغانستاني ذکر کړي او تمهید او تنبیه یو یا دا غي نه مقصود د علم معانی منحصر کوي په ابواب ثمانیو کې اقوال اسناد خبری اقوال مسند الیه اقوال مسند اقوال متعلقات الفعل اقوال د قصر اقوال د انشاء اقوال د قصر غلط شو قصر انشاء او فصل او وصل او ایجاد اطلاق مساوات دا اته ابواب دا چې کوم نه نو معنی مقصود پکې منحصر کړي علم معنی مقدم کو د علم بیان او د علم بدیع دا ځکه چې علم معنی او بیان او علم بیان دا په هغه باندې مقدم کړ په دې باندې بیا په علم معنی او بیان کې علم معنی مقدم کړ په علم بیان باندې وجه دا ده دا علم معنی د منزله المفرد او دا علم بیان د منزله المرکب او عین مفرد مقدمی په عین مرکب باندې چې کوم شی به منزله المفردی هغه مقدمي په هغه باندې چې بمنزله تل تا پټې دو داوی وکړي یو داوی دا وکړه چې دا علم معنی بمنزله تل مفرد دی او علم بیان بمنزله تل مرکب دی دوی مې پټه دا وکړه چې دا علم معنی عین مفرد نه دی او علم بیان عین مرکب نه لري او د دې تفصیل او د داو اثبات وکی دا علم معنی عبارت دی د هغه احوالنا د هغه احوالنا معرفت د احوالو معرفت تقوالو چې باغی لفظ مطابق د مقتضى الحال کې چې باغی لفظ مطابق د مقتضى الحال بس دا علم معنی ده علم بیان چې دی دا عبارت دی د ایراد د معنا واحد نه په طرق مختلفه سره او سره د لحاظ د مطابقت دا غوا پیجندل دا به منزله مفرد اوس عین مفرد نه لري عین څه نه لري مفرد نه لري ځکه چې دا علم معنی فقط د معرفت الاحوال نه عبارت نه دی فقط بیان عین مرکب نه دی بیان څه دی عین مرکب نه دی ځکه چې مسائل د علم معنی دا جز د مسائل د علم بیان نه نه دی نو چې جز نشو مرکب مسائل د علم معنی دا جز نه دی د مسائل د علم بیان نه علم بیان عین مرکب د دې ترکیب باره کې لږه خبره کوم الفن الاول علم المعانی پر ترکیب یو سوال دی چې موږ ته خو 1 2 3 د چا نه معلوم د مقدمه نه معلوم وما يفترض بها علم الاول علم المعاني وعن الثاني علم البيان وجوه تحسين علم السجد الخالص دا 1 2 3 دا مونږ ته د مقدمې نه شي معلوم شي نو بیا دې ځکه ویلو ته ساجت چې الفن الاول علم المعاني خدا شان دې عنوان قائم کړی وي چې علم دا الفن الاول دا کوم ته د مقدمې نه څه شو جواب دا چې تاسو کوم معنا د اول د مقدمې نه معلومه شوې ده هغه دلته کې مراد نه ده دلته چې کوم مراد دا غته د مقدمې نه معلومه شوې نه ده الته کې صرف شمیرل کول چې فنون درې دي یو دوا درې یو دوا درې درې دا معنی دلته نه مراد چې دلته شمیرل کوي دلته شمیرل نه کوي دلته تا ته وایي چې الاول چې هغه مسائل چې پراته دي په مرتبه اول دي کتاب کې دلته الاول نه مرتبه اول مراد ده دلته د شمیرلو یک دین مراد نه دی البته کبل می بیان مخکې کړو هغه به ایکو علم معنی یا پروستو کړو هغه به تینو پور شوې ده هلته صرف شمیرل کول چې علم بلاغت عبارت دی د فنونو ثلاثونه کله دی غاړې لري او کله اغ غاړې لري دلته دا اول معنا دا مرتبه اول مرتبه اول معنا دا دا الفن الاول هغه مسائل چې پراتی دي په مرتبه اول دي کتاب کې هغه مسائل د علم معنی مسائل د جاري بل سوال دی انې اوم دا پښو سوال داو چې دا ترکیب تا کړی دی چې الفن الاول د دې اولنی سوال حاصل داو دا الفن الاول علم المعانی دا ترکیب چې دی نو دا لغو دی ځکه دا د قبیلې د زیدون زیدون نه دی مونږ هلته هم معلومه کړه چې په نیول علم معنی ده دلته هم وایي چې په نیول علم معنی ده نو دلته دا ترکیب څه دی دا د قبیلې د زیدون زیدون موږ جواب وکړو دا د قبیلې د زیدون زیدون نه دویم سوال دی دا څه دی چې ګوره دا په اول دا موږ ته الفن الاول علم المعانی دا موږ ته کومو معلومه شوو قانون دار د ترکیب کوم عرفي کوم سوي عرب هغه خلق مبتدا کی خلق سکی مبتدا کی او چې کوم خیر عرفي نو خلق سکی خبر قانون نه معرفه مبتدا وي نکره سوي خبر چې بیا کله دواړه معرفي وي چې کوم پکې اعرفي واخله سي مبتدا کی او چې کوم غیر اعرفي اخره سي خبر شي دا تا کولا بل شان چلو چې کوم اعرفو هغه خبر کو او چې کوم غیر اعرفو هغه ذکر دا ترکیب کلامونه دي یو چې حمل سومي او بل چې حمل سومي مفید دا اولنې سوال په دې چې دا حمل مفید نه دی دغه د قبیله د زید زید دویم سوال دا چې دا حمل څه نه دی صحیح ځکه تا په کې ډېر عرب مبتدا کړی دا او عرب ته به څه کړی خبر کړی پوه شو جواب دا دی چې دلته کې دا الفن الاول چې دی دلته دا معرفه راوړه و اشاره د هغه ته چې مخکې په مقدمه کې څه شو اخیره کې معلومه شو وکنه نو دا مونږ ته معلومه وا په دې معنی باندې چې مخکې باس تیر شوی دی نو د ستنه اساسو عارفو او دا په تمون تنوع چې په دې مرتبه اول د دې کتاب کې کوم مسائل پراتی دي هغه مسائل لچاري علم معنی دي علم معنی په دې طرف مجهوله و دا معلومه و چې په دې سره اختلاف کېدل شي هغه موزر اول نه په دې باندې څه علم معنی معلومه و چې ما یو فرض بیا عن الاول علم معنی خدا پته نه و چې په دې کتاب کې اولنې مرتبه کې څه پراتی دي مسائل علم معنی پراتی دي نو په دې طرف باندې علم المعانی غیر عرب دې طرف سو غیر عرب وو نو دا غیر عرب شو او الفن الاول شو عرب شو نو حمل صحیح حمل سوم دې صحیح دې او مفید دا وجه معلومه شو جواب داو چې الته مقدمه سن مخ کې بعد د مقدمه تیر شوی نو الته کې تنکیر اولاده اولاده تنکیر او دلته کې د دې فنون ثلاثه او بعد د مقدمه په اخر کې څه شو تیر شو دلته کې تعریف اولاده چې دا وې تا ته چې دلته کې اقا فنون مراد دي چې کم په مقدمه کې څه شي شي دي چې سره اشاره او څه شي دا د لفظ په اعتبار سره په دې عنوان کې بحث اوس په اعتبار د معنی سره بحث کوو اعتبار د چا سره سوال دی چې الفن الاول جز د کتاب دی دا څه دي معلوم دي او علم المعانی څه شو علم شو دا حمل نه دی صحیح المعلوم علم المعلوم علم دا حمل نه دی صحیح دا خدا څه شو چې المعلوم علم په معلوم باندې علم حمل کیږي حمل خو یاد دی کیږي چې العلم علم یا المعلوم معلوم علم مدون دی علم څه دی مدون او علم مدون اجمالا په دریو معنی راځي مسائل تصدیق بالمسائل او ملکا تفصیلا په بنزو معنی راځي مسائل كلها مسائل بقدر المعتد بها او تصدیق بالمسائل كلها او تصدیق بالمسائل القدر المعتد بها او ملکان مسائل ټول په ټوله یا مسائل هغه چې د بنده به گزاره کیږي ټیم په پاس کول شي تصدیق په ټولو مسائلو یا تصدیق په گزاره حال مسائلو چې ټیم په کیږي عبارت په جوړیږي او یا ملکه ملکه تقسیم نه قبول نو کچرتا کی دلته د علم مونږه د تصدیق نه عبارت اغسته وي او یا د علم نه تصدیق نه تصدیق نه یا د چانه تصدیق یا د ملکینا نو بیا ولا حمل نو صحیح ځکه الفن الاول به معلوم معلوم او علم ملکا یا تصدیق دا وسو علم دا حمل بنو صحیح المعلوم علم بو دلته مونږه دا مسائل دا علم چې دی علم دا عبارت په د مسائل سره مسائل نه الفن الاول هغه الفاظ هغه الفاظ چې پراتلی په مرتبه اول دی کتاب کې نو هغه دال دي په مسائل د علم معنی باندې هغه الفاظ د الله چې پراتلی په مرتبه اول دی کتاب دی هغه دال دي په مسائل د علم معنی مسائل معلوم دي مسائل څه دي الفاظ هم څه معلوم المعلوم معلوم المعلوم یا الفن الاول هغه معانی مدلوله هغه معانی مدلوله چې پراته دي په مرتبه اول دي کتاب کې مداغه مدلول له مسائل له علم معنی مسائل له علم معنی نو کله مالفاظونه لري کله چانه لري زمانونه دواړه معلوم شو نو المعلوم معلوم حمل بالکل شو صحیح شو حمل څه شو صحیح شو الفن الاول علم المعاني ادي وهونا واغلي تر باب اول پوری دا مقدمه ده دا چې کومه مقدمه ده د علم المعانی دا مقدمه د علم معانی سوال د بشو سوال د بشو چې تاوی چې د الفن لو علم المعانی نه مقصود شروع کیږي او مقصود د علم المعانی په ابواب ثمانیه دي او دا وو علم نه تراغ ځای پورې دا خو چې کله د ابواب ثمانیه نه نه دا خو مقصود نه جواب یعنی دا اشتغال به والا یعنی شو جواب دا مقدمه د مقصود ده او مقدمه د مقصود موقوف علیه د مقصود وی موقوف علیه د مقصود شانل شمیرلې د مستدرکاتونه او د لا یعنی نه دا اشتغال به والا یعنی نه دا مقدمه د علم معنی ده په دې مقدمه دې لمانه کې یو ذکر کوي تعریف دې لمانی دویم ذکر کوي موضوع دې لمانی دریم ذکر کوي غرض دې لمانی څلورم ذکر کوي انحصار دې لمانی مقصود دې لمانی په ابواب سمانیو کې انزم ذکر کوي دلیل حصر ابواب ثمانیه وکړي دلیل له حصر ابواب ثمانیه وکړي او پنځم ذکر کوي شپږم تنبیه په تعریف د څه د قول کې ذکر تنبیه په تعریف د چا کې د څه د قول کې ذکر څه د قول کې ذکر دا چې کوم دنو د دې مقدمې څه دي خلاصہ تعریف دې معنی ذکر کړي دا مذکور فی الكتاب هو علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال فیاد یادوي دا پرچو کې دا څه کوي علم معنی کی تعریف موضوع غرض نکتی ہے ایدا کنا جاوی حررو و توجرو نو دا لکه گزاره کوي دا دا سوال نه راځي تاسو سم د چین کو دا سو تاریخ موضوع د علم وانی احوال اللفظ العربي من حيث المطابقه احوال اللفظ العربي من حيث المطابقه من حيث دا موضوع شو دا یادول پار مسلمان نارینه او زنانه تلخیص طالب باندې پار فرق کړه درم غرض د علم معنی غرض علم معنی معرفت معرفت احوال اللفظ العربي بحيث تطابق اللفظ مقتضى الحال عن الخطا فی تادیه دای دې کمندنو قرض غایش کو نو تعریف ماتن ذکر کړي فدی تعریف کی موضوع او غرض دا ضمنن ذکر دي تعریف صراحتن نه او موضوع غرض ضمنن دي د تعریف تفصیل ثوړي دیر بعد